الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره ومستدرج الكافرين بمكره الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر متفق عليه ډیرو معززو مؤمنانو اوریدونکو ورونو په مخکنی درس کې مونږه معنا د بیعت هغه و پیجندله او د بیعت الفاظ هغه هم ذکر کړی شو په شریعت کې د بیعت الفاظ څنګه راغلی وو هغه تاسو و پیجندل نو کله چې انسان د خپل امیر او خلیفه سره په دغه شرعي الفاظو باندې بیعت وکي او خلیفه په دغه شرعي شرایطو باندې برابر وي منعقد کړی شوی وي نو د دغسې خلیفه سره د بیعت ماتول دا عظیمه ګناه ده او دا لوی جرم دی ځکه الله رب العالمین په خپل کلام کې مونږ تاسو ته امر کړی دی په دې خبره باندې چې تاسو په خپل عهدونو باندې وفا وکړئ او معزز ورونو دا لوی عهد دی چې سړی د خپل امام سره کوي او د بیعت معنی تاسو او پیژندل چې بیعت هغه معاهده او معاقده ته ویل کیږي نو د خپل خلیفه سره چې سړی عهد وکي بیعت سره وکي دغه د بیعت ماتول دا د الله رب العالمین د دغه حکم نافرمانی کول دي او دا لوی او عظیمه ګناه ده قران کې الله رب العالمین فرمایي په سورته اسراء 13 نمبر آیات کې واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا ازما بندگانو وي تاسو په عهد باندې وفا کوئ لو زه وعده باندې تاسو وفا کوئ ان العهد كان مسؤولا وای دا وعده چې ده دا لوز چې د دې تپوس کېدلی شي او د دې تپوس به الله وایي زه کومه نو معزز ورونو د دې آیات په اساس باندې مؤمنانو له فکار دي خاص کر مجاهدینو له چې کوم بیعت د امیر سره دی کړی دی باید چې په دې باندې وفا وکړي او د الله رب العالمین دا حکم دا عملی کړي د همدغه وجه نه الله رب العالمین په سورة مائده اول نمبر آیات کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود ای مؤمنانو تاسو په خپل لوزونو او خپل عقدونو باندې او عهدونو باندې تاسو وفا وکړئ کومې وعدې چې مکړې دي په غي باندې وفا وکړئ لکه دا خبره الله رب العالمین په سورة نحل کې هم کړې ده په یو نویم آیات کې رب العالمین فرمای واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم تاسو د الله رب العالمین په عهد باندې وفا وکوي او هغه پوره کوي ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها او تاسو قسمونه د روسر توکید روسر مضبوطوالي نه دا مه ماتوئ یعنې دا عهدونه تاسو مه ماتوئ وروسته د مضبوطوالي نه نو معزز ورونو الله رب العالمین دلته مونږ تاسو ته امر کړی دی فرمایي چې د الله په عهد باندې تاسو وفا وکي نو د یو سړي ذهن ته به دا اشکال لازي چې لکه مونږ خو د خلیفه سره بیعت کړی دی مونږ خو د خلیفه سره عهد کړی دی او دلته خو الله رب العالمین امر مونږ ته په دې خبر باندې کړی الله وایي چې زما په عهد باندې تاسو وفا وکي نو معزز ورونو د خلیفه سره بیعت کول دا عین د الله سره عهد دی ځکه د خلیفه اطاعت کول د خلیفه خبره منل دا د رسول علیه الصلاة والسلام اطاعت دی او دغه خبره منل دي او د رسول علیه الصلاة والسلام اطاعت کول دا د الله رب العالمین اطاعت کول دي او خلیفه سره چې موږ بیعت کړم د الله د دین لپاره مو سره کړی دی او د الله په دین باندې مو سره کړی دی نو د الله د دین لپاره چې بیعت او عهد شوی دغه د الله سره عهد دی نو موږ تاسو له پکار دی چې په دې خپل عهدونو او بیعتونو باندې وفا وکړو دا مات نکو اګر که زمونږ او ستاسو امیر او خلیفه د ده نه یو خطا ولې ونه شي، نو بیا به هم د دې د خطا د وجې نه مونږ د ده سره بیعت نه ماتوو تر دې پورې چې کفر بواح د ده نه نه وي ښکاره شوی. ځکه د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت دی، هغه فرمایي، نبي علیه الصلوة والسلام وفرمایل، من رأى من اميره شيئا يكرهه فليصبر وای چا چې د خپل امیر نه څه شی ولید څه کار تی ولید او دا کار بد ګڼه نو فلیصبر دا انسان دی په دې باندې صبر وکي او به نبی عليه الصلاه والسلام فرمای فانه ليس احد یقینا داسې یو کس نشته دی یفارق الجماعه شبرا چې دا د جماعت نه یو لویش جدا کیږي د مسلمانانو د جماعت او د نظام نه فیموت او دا به مل شي الا مات میته الجاهلیه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای و دغه سره د جاهلیت په مرګ باندې مل شو او دا به د جاهلیت په مرګ باندې مل کیږي د حدیث امام مسلم د حدیث امام بخاری او امام مسلم رحمه الله په خپل صحیحینو کې راوړی دی نو معزز ورونو که زمونږ تاسو د امیر نه یو ختم وشي یو ګناه عمل مو کی نو هغه په وجه باندې به دا موږ نه فریدو ډیر داسې خلک دي چې هغه امیر لا څه کې د عام یو مجاهد نه چې خطا وویني د عام یو مجاهد نه چې نیمګړتیا وویني بس په دې وجه باندې اسلامي نظام پریدي خپل بیعت تم به نه ګوري خپل هجرت تم نه ګوري او بیا زی اسلامي نظام د اسلامي پاک خاور پریدي دغه سورونو ته زما دا پیغام دی زما معزز ورونو چې د الله رب العالمین دغه کلام او د الله رب العالمین د رسول صلی الله علیه وسلم دغه خبرې دغه خبرو ته وګورئ او دا عملی کوي د دې لحاظ وکړئ اسې نه ګوره چې د الله رب العالمین دغه احکام په ماتولو کې موږ تاسو رانه شو د چا د وجنه باید چې موږ تاسو دین پرې نه دو لا طاعت لمخلوق فی معصیه الخالق د مخلوق د وجنه د الله رب العالمین نافرمانی باید چې موږ تاسو ونکو نو معزز ورونو مقصد مې دا کو امیر کې خطا موجود وي او د یو خطا کار کوي چې د خپل شخصي ګناه وي شخصي عمل وي تا ته په ګناه باندې امر نه کوي مثلا دغه خطا د وجنه به د امیر اطاعت ته نه پریدي د دغه خطا د وجنه به ته د امیر سره بیعت نه ماته چې دغه دلایل په د باندې دغه حدیث او د آیاتونه ابن ابي حمزه رحمه الله فرمایي وای دلته چې نبی عليه الصلاه والسلام په دې حدیث کې دا خبره وکړه چې د جماعت نه څوک جدا کیږي ولوش نو د مرګ به د جاهلیت وي هغه وای مراد د مفارقین دا ده چې سړی سعی وکي نو غ فرمای المراد بالمفارقه په مراد په مفارقه او جداوالي د جماعت نه هغه دا ده چې سړی سعی او کوشش دې طرف ته وکي چې د عهد د بیعت چې کوم دی دا مات کما چې کوم عهد د امیر سره کړی دی و دا مراد دی یفارق الجماعه چې نبی عليه الصلاه والسلام فرمای چې سړی به د جماعت نه یو لشم نه جدا کیږي او کو جدا شو نو مرګ به د جاهلیت وي د عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنهما روایت ته هغه وی نبی علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل من بايع اماما فاعطاه صفقه يده وای چا چې د امام سره بیعت وکړ او هغه ته هغه عهد د لاس ورکړ یعنی د بیعت د فار لاس ورکړ وثمره قلبه او د زړه میوه ورکړه نو فليطعه ما استطاع دا د امام او د امیر اطاعت کې څومره طاقت چې پد کوي فان جاء اخر ينازعه کچرته یو بل کس راغی د خلیفہ سره جګړه کوله نو فضربوا عنق الاخر د اخرنی او د دویم خلیفہ تاسو دا څټو وهي دا حدیث امام مسلم راوړی دی په خپل صحیح کې معزز ورونو دلته رسول عليه الصلاه والسلام امر کړی په اطاعت باندې او په وفا کولو د بیعت باندې نو موږ تاسو له فکر دي چې په خپل بیعتونو باندې وفا وکړو او کوم مؤمنانو چې بیعتونه نه دي کړی هغه له فکر دي جراشي او د خپل خلیفہ سره بیعت وکي اسلامي نظام تراشي او په خپل دین باندې د خپل سترګې خې کی د الله د پاره د وینه توي کی او د خپل امیر او خلیفہ سره بیعت وکي په بیعت باندې وفا وکي د ابي حازم رضی الله تعالی عنه روایت ته هغه وی قعدت ابا هريره خمس سنين وای زه د ابو هريره رضی الله تعالی عنه سره کېناستم پنځه کاله خو وای دغه نه ما یو حدیث واورید چې هغه ویلي كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء وای بن اسرائيل چې وو دې ته وفرله پسې انبیا راتله کلما هلک نبی خلفه نبی کله چې به یو نبی وفات کړی شو نو دغه نرسته بل نبی راته او به نبی عليه الصلاه والسلام او فرمایل وانه لا نبي بعدي زما نه وروسته بل نبي نشته دی وستكون خلفاء او خلفاء موجودي فتكثر د خلفاء به زیاتیږي نو صحابو دې تپوس وکړي چې یا رسول الله فما تأمرنا وایي ته موږ ته څه امر کوې دې خبرې په باره کې چې کله خلفا زیات شي نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل فو بیعة الاول فالاول تاسو وفا وکي په بیعت باندې د اولنی سره یعنی اول امام او خلیفہ سره چې بیعت کړی دی نو په اولنی بیعت باندې او اولنی امام سره تاسو وفا وکي واعطوهم حقهم او تاسو دی امام تو خلیفہ تخپل حق ورکي فإن الله سائلهم عما استرعاهم او الله رب العالمین چې دی تپوس کوونکې د خلفاو نه په بار د رعیت د دوی کې معزز ورونو د آیات کې نبی عليه الصلاه والسلام امر کړی دی په وفا د عهد باندې او په وفا د عهد د بیعت باندې د امام سره دوم دغه وجنه عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمای و نبی عليه الصلاه والسلام او فرمایل من مات وليس في عنقه بيعه مات ميته الجاهليه وڅوک چې مل شو او د ده په څټ کې بیعت د امام نه و، دا د جاهلیت په مرګ باندې عمل شو. معزز وروڼو! که سړي سره د خپل دین غم وي او د خپل ځان غم ورسره وي او د خپل اهل غم ورسره وي چې دا د اور نه بچ کړم، دا خپل ځان د اور نه بچ کړم، د جهنم نه یې بچ کړم، نو دا یو حدیث دې له کافي دی چې، من مات ولیس فی عنقه بیعه، مات میتة الجاهلیة. څوک چې د بیعت نه بغیر مړ کیږي د خلیفه سره بیعت نه کړي د د جاهلیت په مرګ باندې مړ کیږي نو زموږ ټولو هغه ورونو ته پیغام دی د الله د پاره تاسو راشئ د خپل خلیفه سره د امیر سره بیعت وکړئ تحقیق وکړئ د الله بندگانو کو تاسو کوم شبهات د شبهات رضایله کولو لپاره تاسو راشئ اسلامي نظام ته او شدت کوونکي په کافر باندې نو معزز ورونو نو مقصد می داو که د الله رب العالمین په دین باندې څوک د خپل ځان خړوبول غواړي را دي شي د اسلامي خلافت د تمکین ځمکې ته او د الله رب العالمین د دین د تنفیذ دی وګوري چې د الله رب العالمین د دین څومره نافذ شوی دی او څومره عمل په دې باندې کیږي نو معزز ورونو دا کوم نصوص چې ذکر کړی شو دا ټول دلیل دی په دې خبره باندې چې د امیر سره د خلیفه سره بیعت کول او بیا په هغه بیعت باندې وفا کول دا د مؤمن شان دی او دا لازم دی په مسلمان باندې نو موږ تاسو دې ځای فورا شرایط د خلیفه وپېژندل خلافت اسلامي مو وپېژند چې دا د څه دپاره قایمولی شي او د خلیفه د مقررولو طریقې مو وپېژندلې به د بیعت الفاظ مو پیژاندل بیا په هغه باندې د وفا دلایل مونږ تاسو واوریدل نو اوس د خلافت اسلامي د فار او د خلیفه د فار په شریعت کې چې کوم نمونه ذکر کړی شوی دی هغه نمونه ذکر کوو شریعت کې د اسلامي دولت د فار کوم کوم نمونه دي او د اسلامي خلافت د خلیفه او د مشر او د امیر د فار کوم کوم نمونه دي نو امام ابن جماعه رحمه الله فرمای الامارت قسمان و امارت هم خلافت چې په دوه قسمه دی یو عام دی بل خاص دی امارت چې دی وای دا عام دی فهي الخلافه المنعوت صاحبها بامير المؤمنين وای دا هغه خلافت دی چې موصوف وي خاوند دغه خلافت په امير المؤمنين سره یعنی امير المؤمنين ته ویل کیږي او بیا فرمای واول من نعت به من الخلفاء او اول هغه چې موصوف کله شوی په دې نوم باندې د خلفاء اربعون هغه عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه دی او بیا فرمای ومن عقدت له البيعه جاز ان يسمى خليفه وان يقال خليفه رسول الله وای چا سره چې بیعت وکړي شي د اسلامي دولت د پاره نو جائز دی چې د خلیفہ ویل شي او خلیفہ رسول الله ته هم ویل شي وځکه دا د نبی عليه الصلاه والسلام خلیفہ دی په امت دغه کې د خبر د امام ابن جماعه رحمه الله په تحریر الاحکام کې ذکر ده امام نووي رحمه الله فرمای يجوز ان يقال للامام الخلیفه والامام و امیر المؤمنین و جائز دي چې امام د خلافت اسلامي ته خلیفه ویل شي امام ته هم ویل شي او امیر المؤمنین ته هم ویل شي دا خبره د امام نووي رحمه الله فروزه الطالبین لسم جل نه څلوختم نمبر صفحه کې ذکر کړل شوی دا امام ماوردی رحمه الله فرمای الامامه موضوعه لخلافه النبوه في حراسه الدين وسياسه الدنيا به و امامت چې دا جوړ کړل شوی دی د پاره د خلافت د نبوت لکه زمونږ شعار هم دا دی خلافت علی منهاج النبوه خلافت د نبی علیه الصلاۃ والسلام په طریقه باندې چې دا به د دین ساتنه کوي او او شرعي سیاست به په دنیا کې اغراولي علامه ابن خلدون رحمه الله فرمایي چې وتسمى خلافه و امامه والقائم بها خلیفه و امامه و اسلامي دولت ته خلافت هم ویل شي او امامت هم ویل شي او څوک چې په دې باندې قائم وي هغه ته خلیفہ او امام ویل کیږي دا خبره د ابن خلدون رحمه الله په مقدمه د ابن خلدون یو سل یو نویمه صفحه کې ذکر کړی شوې ده نو معزز ورونو خلاصه دا شوه چې د اسلامي دولت دپاره ډیر نمونه دي چې هغه بعضې دا دي امامت عظما امامت کبرا خلافت امارت اسلامی دولت د نمونه دي دپاره د اسلامی دولت او د خلافت او څوک چې په دې باندې مشر وي اسلامی خلافت باندې نو دې ته امام ویل کیږي خلیفه متویل کیږي امیر المؤمنین متویل کیږي ولی الامر متویل کیږي نو معزز مسلمانانو ورونو الله رب العالمین دې موږ تاسو ته په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي او رب العالمین دې موږ تاسو په دې خپل عهد کې وفادار لري چې د خپل خلیفه او امیر سره د عهد او د وفا او د بیعت د پوره کو او د الله رب العالمین د احکام د عملي کو د زیته ورسو وصلی الله تبارک وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين